جبريل ورته لګا غتم پیغمبري ورکا ولهم علی ذنب او دی فرعون یان لر علی پما باندې ذنب ذنب یو ګناه په خیال لوي کې فا خاف زیریګم ان یقتلون چې ما ولاغی په مقابله کې قتل کی چې تیز باد په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دا چې تا خادمان ګرځولې دي ټول بنی اسرائیل ټول قوم زماده نوکران او خادمان ګرځولې نو دې ټول نه کته خدمت علي او په دې ټول کې یو کس پرورش دی او کوم دا هغه مقابله چې ته کولې شي قال فرعون ویلو فرعون وما رب العالمین او سده رب العالمین قال ویلی موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو او ما بینهما او هغه چې په من د اسمانونو د زمکو کې ان کنتم موقنین کوي تاسو یقین کوونکی قال ویلی فرعون لمن اچا تحوله چې غیر چا پیر تناستو الا تستمعون آیا تاسو غوږ نکیدئ قال ویل موسی علیہ السلام ربکم ورب آبائکم الاولین دا الله رب تاسو دی رب د پلارانو مشرانو تاسو لومبنو قال ویل فرعون ان رسولکم الذی بیشک پیغمبر تاسو هغه دا ورته استهزاء ان رسول وی یقینا پیغمبر تاسو هغه ارسل الیکم چرالی گلی شوی تاسو تل مجنون خام خالونه وی قال ویلی موسی علیہ السلام رب المشرق رب د مشرق او د مغرب وی وما بینهما چې په من دې دواړو کې دین کنتم تعقلون کتا سو عقل لرئ فرعون آمنتم له ایمان راړو تاسو په موسی علی السلام قبل ان اذن لكم مخکی د دین چې مالا اجازه نه کړ تاسو ته انه لکبیرکم الذی یقینا دا موسی علی السلام خامخ مشر تاسو هغه علمکم السحر چې تاسو له تعلیم درکړل جادو فلا سوف تعلمون زرد چې په هغه شی تاسو لو قطع عن ایدیکم فلما ترى الجمعان هر کله چې یو تر بللی دل وغه دوړلو قال اصحاب موسی ویلی مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا خامخا موږ خورا غیر کړو شو قال ویلی موسی علی السلام کلا چرم تاسو را غیر شوی نه ان معی ربی یقینا زما سره زما رب دې سیهدین زر دې چې سلار بسم کی ماتا وان جینا و نجات مور کړو موسی موسی علیہ السلام تا ومن معه او هر وسوک چې د سره وجمعین ټول تا ثم اغرقنا الاخرین او بیا مغر کړو اغه نور ان فی ذلک لآیه بیشک پدې کې خامخا عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د موسی علیہ السلام کې مؤمنان وان ربک بیشک ربستا قال ویلی حضرت ابراهیم علیہ السلام هل یسمعونکم آیا اوری ویستاسو استدون کلی چه تاسو را بلی او ینفعونکم یا فیده در رسی تاسو لک تاسو د عبادت و بندگی کوئی او یدرون یا ضرر در رسول شی که عبادت نکوئی وجعل لي وګرځي ما د پار لسان صدق جبا درشتي او فل اخرين پرستنو کې ذکر جميل می پرې چې ما په خیر سره یادای وجعل لي وګرځي ما من ورثه جنت النعيم د وارثانو د جنت د نعمتونو نام واغفر لي ابي بخنو کې زما د والد ته انه کان من الضالين وقیل لهم او ویل شي دی ته انما کنتم سشل ها چوي تاسو تعبدون چې تاسو ورته عبادت او بندگی کولا من دون الله سوا د الله نه هل ينصرونکم آیا دای امداد کول شي تاسو ان تصویرون یا د خپل ځان بدلا غستې شي او دای وی په دې اور کې او په دې جهنم کې جګړه کوونکی الله قسم دې په الله باندې ان کنا یقینا شان دار ومنغا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی سرګند کې اذ نسویکم کلا چې مو برابر ګرځولي وي تاسو برب العالمین فالن کی د مخلوقات سره ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا عبرت او نشانه ده وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د ابراهیم علی السلام کې مؤمنان وان ربک بشکر استا له العزیز الرحیم خامخا دې غالب دې او رحم کوونکی کذبت قوم نوح للمرسلین د دروغ نسبت کړو قوم د نوح علی السلام پیغمبرانو ته قوم د ما کذبون ما تا میشه د دروغ نسبت کو میشه دي چې ما تر دروغ نسبت کوي فتح دې دې فیصلو کې تمن لما کې و بینهم تمن دې کې فتح فیصلا ونجنی خلاص را کې ما تا ومن نعی من المؤمنین او ها چاته چې دې ما سره د مؤمنانو نه فانجیناه من جات ورکړې د تا ومن معه او هغه چاته چې د سره فل فلک المشحون یقینا پدې کې خامخا عبرت او نشانه ده وما كان اکثرهم مؤمنین او نو ډېر په قوم د نوح علی السلام کې مؤمنان وان ربک له العزیز الرحیم او یقینا رستا خامخا د غالب او رحم کوونکې کذبت عاد المرسلین نسبت د درو کړو عادیانو پیغمبرانو ته اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلو دی تا خو هم یو د دینا یارور د دی نسبی رورو هود هود علیہ السلام لا تتقون اولی تاسو د الله نه یریږئ انی یقینا لکم تاسو تار رسول امین پیغمبر مماندار فتقوا الله واتیعون دا الله نو یریږئ او زما تابعداري کوئ تعبسون ابس کار کوي بنگلي جوړو لبس کار نه خدای دې ضرورت جوړولې یا بنگلي جوړو ګنا نه خو چې کله آخرت او قبر در نه هیر نه دی په قبر او آخرت او توحید هیر کړو ری اوی هر لور مقام تا اتبنون بكل ريع آیا جوړوي تاسو بكل ريع تهر چت زیبانی آیتن یونها تعبسون یو بس کار کوي چندا دې کړه تاسو سره بما پاس باندې تعلمون چې تاسو په هیږي امدکم بنعام امداد کړه تاسو سره په زناور او بنینو په زامنو سمره ډېر بچی درکړي دا ډېروال د الله د طرف نه نعمت وی وجنات وعین او سمره امداد کړه تاسو سره په باغونو په شنو انی اخاف علیکم زیریزم پتا شد عذاب دا ورد عظیم لینا فارهین ګل معنا ګانې فارهین یو دا معنا مهارت ښکار کوونکی خلق خپل مهارت خې یا فارهین لوی کوونکی فارهین بس کار کوونکی فاتقوا الله والله نو یریږي واطیعون او زما تابعداري کوي ولا تطیعوا تابعداري کوي امر المسرفین ذکر د مشرکانو مصرفین امام روح المانی لکلی انه بدماشانو په دې شهر کې وکانه فی المدینه تسعه رهتن یعنی تاسو نګی د کار او د فیصله د مصرفین پسې د غنه ظالمان چې د نبی مقابله کې ملا تړلې وا یې دې نه منای ولا تطیعوا امر المسرفین د نبی دعوت داسي وای زما منای د ظالمانو نه منای دای مو جهنم طرف ته بوزي الذين دعوا كسان يفسدون في الارض چې دای فساد خوري پزمکه کې ولا يصلحون او دای اصلاح اراده نه لري اصلاح نه کوي قالوا لولي دي انما انت من المسحرين بشک ایت جادو کړو شونا موږ خپل مشرانو نمنې استاو منو دا غلمو خیر خواهان دي ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم یې زمونږ غونتی فات بآیت نظر اور منته او معجزہ ان كنت من الصادقين کته درشتنی نه قال ایلی حضر صالح علیہ السلام هذه ناقه داو خدا لها دې پار شرب اسکل دې دې نمبر دې اسکل وې کذبت قوم لوط د دروغ نسبت کړو قوم لوط علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو ته دیو نبی نه انکار دا سره لکه ټول نه ځکه الله جمع ذکر کوي اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلي دیتا اخوهم یو دینا یا اغن صدر اور دی لوط علیہ السلام لا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ انی لکم رسول امین او مون ډیر د دوی نه مؤمنان وان ربک بشک رستا له العزیز الرحیم خامخ دې دې غالب او رحم کوونکې کذب اصحاب الایکتی د دروغ نسبت کړو بنوالو المرسلین د پیغمبرانو اصحاب الایکا خاندانو د بن المرسلین پیغمبرانو اذ قال لهم شعيب کله چې ویلو دي ته شعیب علیہ السلام لا تتقون ولې ځانونه نه بچ کوي د الله د عذاب نه د شرک نه ولې ځان نه بچ کوي الله نه ولې یریږي نه انی یقینا ولکم تاسو د پار رسول پیغمبر امین امانتدار فتقوا الله د الله نو یریږي واطیعون زما تابعداري کوي وما اسلکم نغوارم تاسو نه له په دیوانه من اجرن سمزوري ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری زما مگر په پالون کې د مخلوقاتو او فل کېله پورا کوي پیمانا ولا تکونو مکی وی تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه د خلکو حقونو کې کمی مراوله وزنو تول کوي بالقسط المستقیم پتل نه غبانني او هغه خلق ډلې ډمبني قالوا ویلو دی انما انت من المسحرین یقینا ته د جادو کړو شو نه پتا باندې چا جادو کړي وما انت امیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمون غونته وان ظنک لمن الكاذبین او یقینا خیال کو مونږه پتا باندې چې خامخا ته دروژنونه وانه یقینا دا قران لتنزيل رب العالمین خامخ را دې غلې دې لر پالون کی د مخلوقاتو نزل به الروح الامین راتلل کړي دي په دې سره غروح امانتدار جبرئیل امین علا قلبک پزلستا باندې اے محبوب لتكون من المنذرین دیر پار چشت دیر ورکون کنا بلسان عربی مبین پجبا ربی واضح کی و انہو یقینا ذکر دے قرآن یقینا تصدیق دے قرآن لفی زبر الاولین خام خاو پا کتابن رندنو کی اولم یکن لهم آیا ند دید پار آیتا نشانا پا صداقت دے قرآن او ویني تعالی را پاوړې دو راوړې دوستا کې فساجدین پاو مسکونکو کې چې کله رکوع ته وی کله قیام ته وی کله جلسه ته وی انه یقینا شان دار هو السمیع العلیم دا الله دې اوریدونکو په ها هل انبئکم آیا خبردار نظر کوم تاسو تعالی من پاو چا باندې تنزل الشیاطین چرا نازل شیطانان او انتقام اخلی دی د دین بارکه من بعد ما ظلمو پس داینه چې په دې باندې ظلم وکړي شي سو کافر را پاسی د اسلام او د دین او د حق پرستو حج او بیزتی کوي دوی په شعرونو جوابونه ورکوي وان تصورو دی بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس داغه نه چې دی باندې ظلم کړی شوی وسيعلم الذين او زرد چې په بشیا کسان ظلم چې ظالمان دي